برای تاکید در فعل مضارع لام تاکید مفتوحه و نون تاکید ثقيله و خفيفه می آیت دا اوس لام تاکید و نون تاکید هغه طریقه درته بیانوي لام تاکید قانون تاکید یعنی تیر مضارع کی چې کله په معنا کې تاکید وغواړي چې په معنا د فعل کې تاکید راشي دې تاکید د پاره ورته کې دې تاکید د پاره هغه طریقه دا ده چې په اول کې لام تاکید براوړي او په اخر کې به نون تاکید راوړي چې کوم مقصود او مطلوب دی چې هغه معنا کې تاکید پیدا کول دي هغه به حاصل شي اسلام تاکید قانوني تاکید یو د هغه طریقه ده او بل دا چې نونی تاکید څه ته ویل کیږي د هغه اقسام او به فعل مضارع کې هغه د جوړولو طریقه نو نونی تاکید هغه نون ته ویل کېږي چې راځي په آخر د فعل کې د پاره د تاکید د معنا د فعل چې د فعل په معنا کې تاکید راولي د دې د پاره راځي په آخر د فعل کې او لام تاکید هغه لام ته ویل کېږي چې هغه راځي د تاکید د پاره په اول کې نو هغه ته ویل کېږي لام تاکید بنون تاکید هغه دو نونونه دي یو ته ویل کېږي نون تاکید ثقيله او بل ته ویل کېږي نون تاکید خفيفه نون ثقيله کوم نون ته ویل کېږي او خفيفه کوم نون ته ویل کېږي نو د کوفیینو مذهب دا دی چې اصل پکې نونی ثقيله ده او نونی خفيفه هغه د فرع ده خو بصرین وای چې نه دواړه نونی تاکید ثقيله وي که خفيفه وي دواړه په خپل اصل باندې دي او دا نه کني چې نونی تاکید ثقيله هغه اصل دی دا بلې فرع ده بهر حال دغه دوه قسمونه دي نونی تاکید ثقيله او خفيفه اوس نونی تاکید ثقيله او خفيفه دا په څه باندې داخليږي نو دا داخليږي په فعل باندې په اسم باندې نه داخليږي په نحو امیر کې نورو کتابونو کې مونږ ویلي چې نونی تاکید هغه علامه د فعل ده د دې وجه نه چې دا خاصو فعل پوری نو دا علامه د فعل وګرځیدله اسم کې نونی تاکید هغه نه راځي مګر ډیر په قلت او د استراح د وجه نه کچرته ورته سخت مجبوری راشي حاجت او تطبیق شنو به په طریقې د قلت سره پکې راځي خو نور اکثره پکې نه راځي دغه شان په افعالو کې به فعل ماضي کې هغه نه راځي چې راځي نو فعل مضارع کې راځي او فعل مضارع کې هغه فعل مضارع کې چې کوم کې معنا د طلب وي نو په هغه باندې اکثره داخليږي چې کوم کې معنا د طلب نه وي نو هغه کې مکراغلي وی ډیر په قلت سره وراغلي نو دا هغه نونې تاکید فعل کې راځي او فعل کې بیا فعل مضارع کې او فعل مضارع کې به اکثره هغه فعل مضارع چې کوم کې معنا ده طلب پکې پرته وي لکه مثال په تور نهي شو استفهام تمنی دغه کې اکثره راځي اوس طریقه د جوړولې څه ده نو طریقه د جوړولې دا ده چې لام تاکید به په اول کې راوړي او نون تاکید هغه به په آخر کې راوړي به نون تاکید ثقيله هغه په څوار له صيغو کې راځي او نون تاکید خفيفه هغه په اتو صيغو کې راځي نوې تاکید ثقيله په دغه څوار له صيغو کې په څه شان راځي په خپل ور دي نون کم حرکت وي او د ما قبل د نون نه چې کم حرف دی د هغه به څه حالت وي کم حرکت دی نو هغه دار چې نونی تاکید ثقيلنا ما قبل په پنځو صيغو کې نسب راځي او په خپل دغه پنځو صيغو کې بدانون هم هغه فتحه و راځي نو ما قبل ورته نه هم فتحه وي او په دغه پنځو صيغو کې په جنون باندې و په خپل هم فتحه وي هغه پنځه صيغې کمی کمی دي نو هغه پنځه صيغې یو د واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر او دو د متکلم لا يفعلن لتفعلن لتفعلن لافعلن لنفعلن په دې پنځو صيغو کې د نون نه ما قبل وهم مفتوح وي او نون په خپل باندې هم مفتوح او دو صيغو کې به د نون نه ما قبل ضم راځي او په خپل به نون پکې مفتوح وي یو د جمع مذکر غائب صيغه بل د جمع مذکر حاضر صيغه نو ما قبل د نون نه په دو صيغو کې هغه فتح راځي او په ضمه راځي او په خپل په نون باندې فتح راځي لا يفعلن لا تفعلن او یو صيغه کې به د نون نه ما قبل کسره راځي نون به په خپل مفتوح وي واحد مؤنث غایا حاضر في غلا تفعلن او کوم صيغو کې چې هغه الف چې هغه څلور تسنیه دي او دو جمع مؤنث غائب او حاضر نو په هغه کې د نون نه ما قبل به الف وي او په خپل نون به په هغه کې مکسور وي نو خلاصه دا شو چې په نون په شپږو ځایونو کې هغه مکسور راځي په خپل او ما قبل بل بدینا الف وي څلور تسنیه او دو جمع او به په دې باقي نور صيغو کې نون هغه مفتوح راځي پخپل او ما قبل پنځو صيغو کې مفتوح دو کې مضموم او یو کې مکسور راځي نو دا هغه حالت دی بل باقی نونی خفیفه نونی خفیفه په شان د نونی ثقيله ده چې کوم صيغو کې نونی خفیفه راځي نو په هغه کې حالت په شان د نونی ثقيله ده نونی خفیفه په خپل باندې خو همیشه ساکن وي خو د ما قبل حالت دا ده چې کوم صيغو کې هلته ما قبل مفتوح او دلته مفتوح وي هغه پنځه صيغو کې دلته به هم ما قبل د نون نه فتح راځي دو صيغو کې ما قبل هغه ضم راځي او یو صيغه کې ما قبل کسره راځي کوم صيغو کې چې هغه الف راځي یا دوجه مؤنث او غائب دي نو په هغه کې نوري خفيفه هغه ناراضي نو دا حالت دا حالت نونی خفیفه او د ثقيله په خپل چې دا په کم حالت راځي او ما قبل به په کم حالت باندې راځي لنونی تاکید ثقيله او خفیفه د دې عمل ستنه کنه څه عمل کوي نو یو خدای یو مذهب په کې دار چې دا عامل نه دي حروف غیر عامل دي لکه نحو میر کې هغه ته ذکر شوی دي په حروف غیر عامل او بل مذهب دار چې دا حروف عامل دي نو چې حروف عامل دي به عمل کوي نو د دې یو لفظي عمل دی یو معنوي لفظي عمل دا دی چې دغه حروف د نون تاکید کله فعل مضارع په صفت شي یو خدا چې فعل مضارع په استطاعت د دې سره مبني وي او بل دا چې نون اعرابي هغه ساقطي او معنوي عمل دا چې فعل مضارع هغه خاص کوي تر مستقبل پورې په دې نون تاکید ثقيله او خفيفه کې تاکید یو شان تر کنا تاکید کې فرق دی نو باز وایي چې دواړو کې تاکید یو شان تر کم تاکید چې په ثقيله کې ده امغه تاکید په خفيفه کې هم ده او باز وایي چې نه تاکید کې فرق دی نومي تاکید ثقيله کې تاکید زیات ده او خفيفه کې هغه کم ده نو دا هغه د عمل خبره و باقي نو نون تاکید ثقيله په سوال لږه څه کې راځي او خفيفه هغه په اتو څه کې راځي وسمو صيغو کې چې هغه د تسنیه صيغې دي یا هغه دو صيغې د جمع مؤنث غائب او حاضر نو په هغه کې موږ ویل ما قبل د نون ثقيله نه با الف راځي په دغه دو صيغو کې وس چې هغه لا يفعلنان نه ولا تفعلنان نه دي په دې کې دغه الف ولې راوړو د الف دراولو وجه هغه دا ده چې دلته اجتماع د درې نونو راځي او اجتماع د درې نونو هغه مکروه پسندیده نه ده هغه ښه خبره نه ده نو د هغې په وجه د دې په مابین کې موږ الف فاصل راوړو چې د دواړو په مابین کې فصل جداوالی راشي چې درې نونه سره جمع نه شي اوس که څوک دا وایي چې راکا په لنکونن کې خو جمع شوی دي کنه لنکونن کې اول نون به ورپسې دا دوهم نون هغه مشدد دی په حقیقت کې مشدد دوه حرف دي نو درې نونونه پکې جمع شو دا شانته په لوم تون ننی کې درې نونونه جمع شوي دي اول نون مشدد ودا شو او د بل پسې دغه دریم شو نو دوه د درې نونو جمع کېدل هغه خو راغلي ته وایي چې درې نونو جمع کېدل هغه صحیح نه دي دا غیره جواب دا دی چې هغه درې نونو جمع کېدل هغه صحیح نه دي چې یو پکې ضمیر وي او بل هغه زائد وي هغه جمع کېدل صحیح نه دي یو پکې شوی ضمیر وي او بل پکې زائد وي او دا غتا چې کوم دوه مثالونه پیش کړل کوونن یادون تننی نو د کو نن نه کې دلته دا اولنې نوم دا د کلمې د ذات نه دی اصلي دی زائد نه دی اگر چې دا دوهم نوم ثقيله دی او کلم تن نه کې دا اولنې نوم اگر چې دا ضمیر دی دا مشدد دی خو دا دوهم نوم چې کوم دی هغه زائد راغلی دی هغه د نونی وقایه دی نو پدې کې هغه شرط پوره نه دی موږ چې یو په کې ضمیر د فاعل وي او بل به ورسره زائد راغلی دی نو په دې وجه باندې دلته هغه اجتماع نه ده په دې وجه باندې دغه جایز اوس په لنا کو دي لا يفعلن نه ولا تفعلن نه کی دلته موږ دا الف د دې د وجه نه راوړو چې اجتماع د درې نون رانه نو اجتماع د درې نون په دې طریقې سره هم ختمي کی چې یو نون حذف وکړي یو نون به حذف کو دوه نون پاتې شي نو اجتماع د درې نونو برابر شي نو اجتماعي نه جواب دا دی چې اجتماع د درې نونو دلته کوم نون حذف کیان او دلته هغه معنا کې فرق راځي که یو نون حذف کیا دی لا يفعل نام نه کړه اولنې نو دا ضمیر د فاعل دی او ضمیر د فاعل حذف کول جایز نه دی او کدا دوهم نون حذف کې دا ثقيله نو به دا ثقيله چې موږ د کومې فائدې لپاره راوړو چې هغه تاکید معنا ده هغه په وخت کې نو په دې وجه د هغه حذف کول جائز دی او دوه څه نور دي لا يفعلون ولا تفعلون او یو لا تفعلن وکفتي درې څه هو باندې دا اعتراض وکړي چې دلته خو ضمیر د فاعل حذف شوی دی مونږ ویلو چې يفعلون تفعلون کې دا واو ضمیر د فاعل دی او لا تفعلی به تفعلی نه کې دا یا ضمیر د فاعل ده نو دلته به دا واو او یا ولې حذف شوی په دې څه وو کې دا هغه نه جواب دار چې دلته قائم مقام د هغه موجود دی په دې څه وو بالکل دا چې نه دي حذف شوی چې په خپل هم حذف شوی دی او قائم مقام هم نشته دلته قائم مقام موجود دی چې په دوه څه وو کې ما قبل ذمه هغه دلالت کوي په حذف د واو او د واحد مؤنث غائب په صيغه کې د غیا دلالت کوي په حذف د یا باندې نو دلته قائم مقام سره په دی وجه باندې حذف جائز دی او ته قائم مقام نشته نه په دی وجه حذف جائز دی اوس په دې کې غو کې دا واو او یا ولی حذف شو نو دا حذف تفاره هغه وجه سره یو شمولي ته نو دا حذف د پاره هغه وجه چې د چې دلته په دغه د جمع مذکر غائب او د حاضر په صيغه کې واو حذف شو د واحد مؤنث غائب په صيغه کې حاضر په صيغه کې یا حذف شو لا يفعلون لا تفعلون ولا تفعلن نو په دې کې د حذف د لپاره هغه وجه شي ده نو د حذف د لپاره د توجه هغه اجتماع د ساکنینو ده یو خو د کتاب په آخر کې دا اختلاف راځي چې په دې پیغو کې دا حذف د واو او حذف د یا هغه په توجه باندې دي نو په دې کې یو مطلب د بصریینو یا بل د کوفیینو یا تفصیلی باندې تراش ما بصرین وای چې حذف د واو د وجه د اجتماع ساکنین نه دی او کوفین وای چې نه اجتماع د ثقیلین او د دوه ثقیل جمع شوی نو اته مصنف هغه تفصیلی بحث کړی دی ودلته هغه واو او یا ولی حذف شوی دی نو د هغې لپاره وجه دا ده چې اجتماع ساکنین راغلی ده لکه دا په اصل کې يفعلون تفعلون تفعلين او چې اول کې لام تاکید اخر کې نون تاکید راوړل نو یې عربي کو ورته ده اجتماع د تابع هغه نه روس نون په څه پیوس کنو اجتماع د تاکیانو د واو او د یا او د نون تر رااله دا اول نون تاکین ده نو اجتماع د تاکیانو تر رااله من اولنې واو او یا دغه حذف کړ نو اجتماع د تاکیانو په وجه باندې هغه واو او یا حذف شي اوس استعمار تاکیانو هغه په دوه قسمه ده استعمار تاکیانو څه ته ویل کیږي حکم یې څه دی نو استعمار تاکیانو ویل کیږي دې ته چې دوه تاکین حرف سره جمع شي هغه ته ویل کیږي استعمار تاکیان به استعمار تاکیانو په دوه قسمه رايو علی حده بل علی غیر حده استعمار تاکیان علی حده دې ته ویل کیږي چې دوه تاکین جمع شي دو ساکن حرفه اولنې ساکن په کې حرف مقطع یا یا تصغیر وي او دوهم ساکن هغه مدغم وي نو دې ته ویل کېږي اجتماع ساکنینو علی حده دو ساکن حرف جمع شي اولنې ساکن په کې حرف مقطع یا یا لین وي یا تصغیر وي او دوهم ساکن هغه مدغم وي دې ته ویل کېږي اجتماع ساکن او علی حده لکه احمار را هو ایسا دا مثال دی به په دې کې دا وحدت د کلمې چې اجتماع ساکن او علی حده کې دا شرط هم به علماء لګي چې وحدت د کلمې کلمه به هم یو وي او بعد دغه وحدت د کلمې ور سره شرط کینا هغه وایي چې یو کلمه کې وي که دوه کلمو کې وي خو چې دوه ساکن حرف جمع شي اول ساکن حرف حرف مده یا تسهیل وي او دوهم هغه پکې مدغم وي نو هغه ته دغه ځای پورې تعلیم بل اجتماع ساکن علی غیر حده چاته ویل کیږي نو علی غیر حده دې ته ویل کیږي چې دغه شرایطو کې کې یو شرط نه وي دوه ساکن جمع شوي وي اولنې ساکن پکې حرف مده یا یا تسهیل نه وي او یا دا چې دغه دوهم ساکن پکې مدغم نه وي او چې څوک شرط د وحدت د کلمې حل تلقي نو په دوو کلمو کې وي نو دې ته به ویل کې اجتماع ساکن او علا غیر حد حکم یې سره د دوارو نو حکم اداره د اجتماع ساکن او علا حد تعالی حده چې کچارته په یو کلمه کې وي په خپل حالت باندې به پرې خودل شي لکه یحمار را و غیرت دي مثال او که دوه کلمو کې وینو دا غیر لپاره یا به حذف کیږي که حرف علت او یا دا چې هغه ته حرکت ورکول کیږي به اجتماع ساکن علی غیر حده حکم سره دا هغه حکم دار چې اجتماع ساکن علی غیر حده چې اولنې ساکن خو بیا حذف کول شي او یا دا چې هغه په بل حرف باندې بدلول شي یا به حرکت ورکول شي نو حرکت کله د زمینه کله د کثرې کله د پرتې ورکول کیږي هغه به تاسو ته په قواعدو کې روز تراش د معتلو اجوب او غیره په قواعدو کې هلته مثالونه شته ده نو دا کار به ورسره کیږي لاغینه جواب دار چې څوک اجتماع تاکین او علی حدی تعریف کې دا خبره کوي چې د هغې لپاره وحدت د کلمې شرط نه دی نو هغه وایي چې دلته دا اجتماع تاکین او علی حدی دی او اجتماع تاکین علی حدی په خپل حالت باندې پرې خودل جاهل دي نو په دې وجه باندې لا فلان نه فلان نه دي چې هغه په خپل حالت باندې پاتې او چې څوک په اجتماع ساکن او علی حده کې دغه د وحدت قید هغه لګي ورسره نو د هغه په نسبت باندې دغه به اجتماع ساکن علی غیر حده ګرځي چې علی غیر حده ګرځي هغه کې دوه ساکن په خپل حالت پر خودل دا جائز نه دي چې لري نو بیا په دې تسنیو او په جمع کې دغه الف ولې دې حذف کړي نو هغه وایي کړي تسنیه کې موږ دا الف حذف کو نو به بردي التباس راشي د مفرد د صيغه سره او که په جمع مؤنث غائب او حاضر صيغه کې الف حذف شي نو بیا به اجتماع د درې نومونو راشي نو په دې وجه باندې چې دلته د عدم حذف د پاره علت موجود دی په دې وجه باندې حذف نشو اول ته هغه څه شو حذف شو بیا دا خبره چې اجتماع ساکین خو علاقه په دوارو کې ده نو دلته دغه اجتماع ساکن ورته واو او یا حذف کړو دلته الف نه حذف کو دا غیر لپاره هم دغه وجه وي اوس اجتماع ساکنانو دلته دا الف حذف شي کان او الف چې حذف شه بهم التباس ناراضي التباس ولې ناراضي ځکه په دې څو کې دا نونې ثقيله مفسور ده او د مفرد په څو کې نونې ثقيله هغه مفتوح ده نو فرق په دې سره کېږي چې هغه چې هو کې با نون مفتوح وي د څه مکسور وي فرق کېږي هغه سره نو په کار دا چې څه شي دغه الف حذف شي انتباس نه راځي دا غیر جواب دار کړه الف د تحذف کو نو دلته دغه تسنیه دا مشابه ده د چا سره د تسنیه سره دا نون چې مکسور راغله په دې وجه راغله چې دا مشابه د تسنیه سره ده او چې کله موږ الف حذف شنو اوس مشابهت د تثنیه سره ختم شو چې ختم شنو اوس اصل دا چې دا مفتوح وګرځي نو بیا الف دغه نون مفتوح کړی نو پر کېمه کې یا مغه لا يفعلن لا يفعلن بش نو پته باندې لګي چې دا دا واحد مذکر غائب څنګه راکړي تثنیه څنګه دا شان دی باقی څه وو کې دا خبره راځي بهر حال په دغه ټول شغو کې دغه واو او یا حذف کیږي د احتمال ساکینو په وجه باندې او په دې تسنیو و غیره نور شغو کې هغه نه حذف کیږي ځکه چې د عدم حذف لپاره علت هغه څوک یو سوای څوک بل سوای تفصیلی حالات به په افادات نافعه کې راشي چې ترته ورته ان شاء الله مداو هغه لام تاکید نون تاکید هغه ثقيله او خفيفه د هغې نور حالات نه ویل چې کوم ځای کې راځي کوم ځای کې راځي اوس دلته یو خبره دار چې لام تاکید نون تاکید دا فعل پسې پیوش شي نو نون تاکید په پیوس کېدو سره نون اعرابي تاکید کیږي ولې تاکید کیږي نو د هغې لپاره وجه دا ده چې نون اعرابي علامه ده معرب ده او دا نون چې کم تاکید دی دا مبني کړی دی طرف فعل چې هر کله فعل مضارع په دې سره مبني او پر دې دا اوس علامه د معرب باندې پاتې کیږي هغه به ختم کیږي نو په دې وجه باندې هغه نون اعرابي حذف کیږي بیا بل خبره کړه تاسو خیر من کړی و چې فعل مضارع مشترک را په مابین د حال او استقبال کې نو کچر ته په دې باندې کومه قرینه د حال او حال معنا به خپل کی کړي استقبال او استقبال به بیا باقي چې موږ ویلو مثال لکه لام داخل شوی فعل مضارع باندې نو معنا به د حال دین سوف او غیره داخل شوی نو معنا به د استقبال وزلته دا اعتراض دی چې دا لام خو د چا د پاره راځي د حال د پاره راځي او نونی تاکید ثقيله او خفيفه دا د استقبال د پاره راځي نو فعل مضارع کې دا څنګه جمع کیږي لام وای چې د حال لپاره دي چې مضارع او دا لون وای چې د استقبال لپاره دي دا خو اجتماع چاره ده متناقضین ده او دا صحیح نه ده لغینا جواب دار چې لام د دوه معنی لپاره راځي لام د تاکید لپاره هم راځي او لام د حال لپاره هم راځي کله چې لام هغه جمع شي د نون سره نو به صرف د تاکید معنا پکې وي د حال معنا به نه لکه ولا سوف يعطيك ربك فترضى کې څنګه دی نو دلته لا سوف د پاره د استقبال دی لام د پاره د تاکید دی او د حال د پاره دی نو دلته هم هغه د حالیت معنا ختم شوی صرف د تاکید د پاره دی چې کله د دونی تاکید ثقيله یا خفيفه سره لام یو دي شي نو دلته هم د لام صرف د تاکید د پاره وي او هغه د حالیت معنا وکړي نه وي او تاکید د استقبال سره جمع کېدې شي منافات د دوه ترمنځ هغه نشته دا خو بحث سلامي تاکید باندې تاکید ثقيله او خفيفه به هغه څو چې هو کې راځي باقي هغه ګردان به دا معروف او مشهور هغه ټول چې هو کې راځي بل خبره دا چې په امر نه ټول کې راځي نو هغه مثالونه تاسو ته ذکر کړی دی په ځای باندې یو خبره په اخر کې صدا کوي وای دا دونی تاکید ثقيله لکه څنګه چې د لامي تاکید سره راځي دا شان صدا ده اما شرطیه سره هم راځي فاما ترين من البشر دا اما د نون تاکید سره هم جمع کېږي لکه څنګه چې ورته لام راغلی نو دواړه یو ځای راتلی شي او البته خبره دا ده چې اما په حروف شرط کې نشته دی بلکې اما ده په حروف شرط کې هغه ان ده لا مصنف چې ویل چې اما شرطیه د نون تاکید سره جمع کېدې شي دا مجازن هغه په دې معنی سره چې دا ان په کې شرطیه ده ما زائده ده د مجموعي ته مجازن مصنف د اسامتې لپاره څه ویلي دي دې ته ویلي چې د اما شرطیه سره جمع کیږي نور اما په حروف شرط کې نشته دی بلکې هغه سره اما دی اما هغه په حروف عطف کې دی ورپسې د امر هغه بحث دی چې امر چاته ویل کېږي تعریف یې سره امر د ستانه جوړیږي او جوړولو هغه طریقې نو امر معنا مونږ کړی و چې په لغت کې څه ته ویل کېږي حکم ته ویل کېږي او اصطلاح کې چاته ویل کېږي نو اصطلاح کې هغه فعل ته ویل کېږي چې دلالت کوي په طلب د حصول د فعل د فاعل مخاطب نو دا مخاطب نه هغه څه کې طلب د فعل کې دې ته ویل کېږي ته امر ورته ویل کېږي اوس امر د چا نه جوړیږي او په څه طریقه جوړیږي نو بعض علما دا جوړوي د مصدر نه هغه وايي چې ذات د مصدر نه جوړي او اکثر علما هغه وايي دا د فعل مضارع نه جوړيږي نو د فعل مضارع نه جوړيږي بیا موږ دا ویلي چې حاضر د حاضر نه جوړيږي دا شان ته غایب د غایب نه متکلم د متکلم نه معلوم د معلوم نه مجبور د مجبور نه جوړيږي د امر حاضر معروف د جوړولو طریقه هغه جدا ده او د امر حاضر مجهول او د غایب معروف او د مجهول هغه جوړولو طریقه جدا ده د امر حاضر د معروف جوړولو طریقه دا ده چې علامت د مضارع به حذف کی او دا علامت د مضارع ولې حذف کې نو د حذف لپاره سبب دا دی چې امر حاضر کثیر الاستعمال دی یو لپاره دې چې خفت په کراشي په کواله په کراشي کثرت استعمال تقاضا د خفت کوي نو په دې وجه علامت د مضارع به حذف کی او بل دا که علامت د مضارع حذف نه کی او ته امر جوړه نو همدغه یو صيغه د تضربو علامت د مضارع د حذف نه کافر کې ساکن په تضرب ته جوړ شي په حالت د وقف کې د فعل مضارع سره ارتباط راځي په تبنه لګي دا د فعل مضارع څخه نه کړه امر څخه ده نو په دې وجه علامت د مضارع به حذف کی ورپسې به وګورئ چې دا حرف متحرک پاتې کیږي که ساکن که متحرک وو نو اخر به ساکن کې که حرف علت نو او که حرف علت وو نو حرف علت به هغه وګورئ او بل کچا ته به حرف مضارعات د حذف کو ورپسې حرف هغه ساکن پاتې کېده نو بیا به عین کلمې ته وګورې که عین کلمه مضمومه وه په اول کې به همدا یو وصل مضموم راوړې لکه انصر ادع وغیره او که چېرته عین کلمه مفتوحه یا مکسوره اول کې به همدا یو وصل مکسور راوړې لکه اضرب افتح او کچر ته به اخر کې حرف علت او هغه به اوپر ځای لکه مثال يرمي دې نو يرمي به ترمي دې يرمي به دې جوړ شي دا شان تخشا دې اخشا به دې نه جوړ شي افتح و غیره به دې نه جوړ شي دا د امر حاضر معروف د جوړولو هغه طریقه ده د امر حاضر مجهول او د غایب معروف او د مجهول طریقه هغه ده چې په هغه کې به علامات د مضارع نه حذف کړي او صرف دومره وکړي چې په اول کې به لام امر مکسور راوړي اخر به ساکن کې که حرف علت نه او که حرف علت وو هغه به عمر دي باقي مثالونه چې یو یو وایو هغه کې ډیر وخت لګي کې دې چې هغه مستقل یو ځای کې دا شان ځای په ځای راځي کتاب کې اشاره ورته شوی البته هغه کافي دا د امر حاضر معروف او د هغه مجهول دا شان د امر غایب معروف او د مجهول هغه طریقه وا اسلام امر په امر حاضر کې راځي او په امر امر حاضر معروف کې او په امر حاضر مجهول او غایب معروف او مجهول کې راځي دا هغه وجه دا ده چې دا لام په غایب کې خو ذکر راځي چې غائب هم په مابین په وسط د متکلم او د مخاطب کې وي او لام هم د وسط مخارج د مخارج په منځ کې ادا کیږي ځکه دا شپ د لسان نه ادا کیږي نو دغه مناسبت په وجه باندې لام هغه ورکړې شو غائب او بل په دې وجه هم ورکړې شو لام چې دغه لام د اول وخت نه دلالت کوي په دې باندې چې دا د امر هغه صيغه اوس د دې امر حاضر مجهول ته ولې ورکړې شو لام امر حاضر مجهول ته په دې وجه باندې ورکړې شو چې دا شریک دی د امر غایب سره د امر غایب د امر سره شریک دی هغه سره مشابهت دی نو په دې مشابهت په وجه باندې هغه تم ته ورکړې شو د غلام ورکړې شو او امر حاضر معروف کې نه راځي د وجه نه چانه ده دې وجه نه چې په هغه کې خفت راشي کثرت استعمال تقاضا د خفت کوي نو په هغه وجال تر اتل شي باقي هغه ګردانونه یې تر اخره پورې نو هغه تاسو کتاب کې ورته وګورئ هغه ان شاء الله تام برای تاکید در فعل مضارع لپاره د تاکید په فعل مضارع کلام تاکید مفتوحه لام تاکید مفتوحه ونوی تاکید ثقيله ونوی تاکید ثقيله وخفيفه می آیات راځي لام اول لام در اول لام په اول کې راځي ونون در اخر او نون په اخر کې داخل مشوت داخليږي وتقيله مشدد باشد تقيله چاته وايي مشدد تا او خصوصي کو کې راځي ولرحمت دی خپل آیات په ټولي سي کو کې راځي وخفيفه ساکن او خفيفه ساکن توای ودر تسمیه او جواب مؤنث نه می آیات په تسمیه او جواب مؤنث کې ناراضي ولې ناراضي ځکه چې استعمال ساکن ناراضي دون لا يفعلاني لك لا يفعلاني لا مثال وواو جاء مذكر ويا مؤنث حاضر يكسر او یا د جای مذکر غائب او حاضر او یا د واحد مؤنث حاضر هغه ورتیږي وذمه ما قبل او او ذمه د ما قبل د دغه جای مذکر غائب او د حاضر ووا وضمه ما قبل واو او ضمه ما قبل دواو نه په دغه دوه صيغو کې وکسره ما قبل یا او کسره ما قبل د یا نه په واحد مؤنث حاضر کې راځي باقي به معنا د هغه باقي پاتې کېږي ولی چې دلالت وکړي په حاضر دواو او یا باندې چون لا يفعلون لا تفعلون او لا تفعلن ودرجه مؤنث غائب وحاضر او جمع مؤنث غائب وحاضر کې بیا نون جمع ونون ثقيله الف ني ارن په ما بین د نون ثقيله او نون د جمع کې الف راوړي تا اجتماع تی نون لازم نیایت د دې لپاره چې اجتماع د دې نون رانشي ټول لا يفعلنان و يتفعلنان ودرین هر دو هم نون ثقيله مکتوب می باشد او په دې دوه چې هو کې به هم نون ثقيله هغه مکتوب وي د وجه د مشابهت نه د چا د الف تسنیه سره دې جمله باندې الف نونی ثقيله نو اجمال دا نه خلاصه د مخکې عبارت چې الف نون بعد الف نونی ثقيله مکسور می باشد پس د الف نه نونی ثقيله هغه مکسور راځي او چې کوم ځای کې الف نشته دی او د دیګر جاها او نور زینو کې مفتوح راځي ونونی خفیفه در غیر تسنیه و جا مؤنث او نونی خفیفه بغیر د تسنیه او د جمع مؤنث کې حال مثل نون ثقيله دارت د هغه په حالت په شان د نون ثقيله باندې دی چې اتا بندو چې هو کې ما قبل مفتوح او دو کې مضموم او یو کې مکسور هغه شان دلته هم دی ومضارع بدل عمل نون ثقيله وخفيفه او مضارع فراولو د نون ثقيله او خفيفه سره خاص د مستقبل کې ګرځي دا مستقبل پورې خاصي معنا د حال څخه ختم کیږي لام تاکید بنوی تاکید ثقیله د فعل مستقبل معروف دی گردان دې په حرکات ثلاثه او دائم تر لا يفعلن لا يفعلن لا يفعلن معنی اذا لا يفعلن هرگز خامخا یا ضرور به ضرور کار وو په هغه یو سړی په مستقبل کې چې غي واحد مذکر غایب با اختلاف تاکید بنوی تاکید ثقیله د فعل مستقبل معروف تر اخره پورې انداو شان کړي ګویا ورپسې د مشغول ګردان دی لایو فلن نه تا اخر لایو فلن نه معنا ده کا ضرور به ضرور کار او وکړي شي په هغه یو سړي باندې لام تاکید بنونی خفیفه اوس د نونی تاکید خفیفه هغه ګردان دی د خیر مستقبل معروف لا يفعلن دا ټول څه دي مشغول کی هغه وځغیږي توڅغیږي و دلته په کتاب کې وځغیږي او موږ اته ویلي دي نو هغه وجه دار چې دا یو صيغه هغه مشترکه ده دغه لپاره مصنف یو صيغه ذکر کړی ده واحد مؤنث غائب او واحد مذکر حاضر لپاره لتفعلن لتفعلن نو دا ته یو صيغه کوم شوی په دې وجه باندې وراغلی ورپسې به مشغول ګرځان دی لایو فلن تا اخر در امر و نهی هم نونی ثقیله و نونی خفیفه می آیت په امر او نهی کې هم نونی ثقیله او خفیفه راځي ذکر امر بعد ازي خواحد امر وای ذکر د امر بر دې روش تراشی هل ثواب کې ګردانونو کې ثقيله او خفيفه سره وستي نه معروف باندې ثقيله لا يفعلن لا يفعلن معنا څه ده خامخا کار دې نه کوي هغه یو سره په مستقبل کې باقي صيغه هغه چې کومه ده مذکر صيغه د تشریح تیر شوې ده بیا ورپسې لا يفعلن تا اخر د مشغول ګردانې دي نون ثقيله او خفيفه د فعل مضارع و نون ثقيله او خفيفه په فعل مضارع کې بعد اما شرطيه هم می آیت روسته د اما شرطيه نه هم راځي با طریقه یقود په خپل طریقه باندې چې کومه طریقه ده لام تاکید سره و په هغه طریقه دلته هم راځي دې ګردان د معروف او د مشغول هغه تاسو ته کړی دی اما یقرن په حرکات او ثلاثه سره معروف او مشغول په دغه شان تر اخره پورې و امر حاضر از فعل مضارع میګران و دا طریقه د فعل د امر حاضر د تقی چې چانه جوړیږي په دې طریقه باندې دا وایو امر حاضر از فعل مضارع میګرن امر حاضر د فعل مضارع نه جوړي بعید وقع په دې طریقه چې علامت مضارع را حذف میکونه چې علامت مضارع حذف کړي بس اگر ما بعد علامت مضارع متحرکه به کچرتا روسته د علامت مضارع نه کم حرف ته هغه متحرک وي در اخر وقف میکونه په اخر کې وقف کوي یو وقف دی یو هغه جزم دی نو د امر حاضر په اخر کې چې کوم سکون راځي دا د وقف د وجه نه دی او د امر حاضر مجهول یا د غایب معروف او مجهول په اخر کې چې کوم هغه سکون راځي غړوند دی نو هغه د جزم د وجه نه دی نو په جزم او وقف کې دا فرق دی چې دا جزم د عامل جازمه په وجه باندې وي او وقف هغه د عامل جازمه په وجه باندې نه وي دا فرق پکې دی څون لکه مثال درکړی عايز استعلو نو په اصل کې تعیدو علامت مضارع حذف کا عین کلمه ورپسې هغه دغه متحرک وا دا ساکن شو عايز تیر جوړ شي و اگر ساکن اصل په چاته ور پسې حرف ساکن وي علامت مضارع د حذف کو ور پسې حرف ساکن دی نو په دې صورت کې عین کلمې ته وګورئ اول حمزه براوړي حمزه بسنګ راوړي نو د عین کلمې د حرکت موافق به راوړي حمزه وصل در اول می ار حمزه وصل په اول کې راوړي د سره پارا کې ابتدا په ساکن رانشي مضموم اگر عام کلمه مضموم باشه همزه یو وصل و مضموم راوړي قائم کلمه مضموم وي د وجه د مناسبت د چانه ده عین کلمه عین کلمه مضمومه ده نو همزه یو وصل و مضموم راوړي لکه انصر د تنصرونه جوړ شوی و مکسور او مکسور براوړي همزه یو وصل اگر عین کلمه مکسور باشه قائم کلمه مکسور وي یا مفتوح یا مفتوح وي د مکسور په صورت کې خو د عین د مناسبت د وجه نه به مکسور راوړي او د مفتوح په صورت کې وولي مکسور راوړي نو دې د پاره چې اختباس را نشي په حالت د وقف کې د واحد متکلم سره د اذرب سره سره به اذربو سره چې دې باندې وقف کې هغه سره سره نشي د هغه سره التباس را نشي تون اذرب استذرب وافتح استفتح اول مثال د مکسور العين دی او دا دوهم مثال د مفتوح العين دی ودر اخر وقف میکند او په اخر کې وقف کوي ونون اعرابي ساقط شول او نون اعرابي به هم ساقط کیږي دا کوم صيغو کې چې راځي وجه سره نو وجه دا چې فعل هغه امر حاضر معروف مبني دی او دا نون اعرابي دی نو هغه په مبني کې ناراضي نه جمع کیږي په دې وجه باندې ونون جاء بحال خود میمانت او نون د جمع په خپل حالت باندې پاتې وي نون د جمع مؤنث غائب او د حاضر یا فعلنا تفعلنا په خپل حالت باندې پاتې وي نو افعلنا پته نه جوړ شي وحرف علت هم از اخر حذف شوت او حرف علت به هم د اخر نه حذف کیږي حرف علت د پاره وجه سره نو حرف علت د پاره هغه وجه دار چې اخرنا دا حروف جازمه چې داخل شي یا دا وقف د وجه نه هغه ورځي کی حرکت چې نوی نو به هغه چې کم مناسب وي د حرکت سره مناسب د حرکت سره هغه حروف علت دي الف د فتحو سره واو د ضمو سره او یا د کسره سره نو دا مناسبت په وجه ورځي افعال معنا دا کار وکړي یو سره اوس صيغه واحد مذکر امر حاضر صيغه واحد مذکر حاضر بحث امر حاضر معروف تر اخره پورې دا څنګه ګرځان دي امر غائب متک امر غائب ومتکلم معروف نو وګورئ مخکې دلته حسب بیان محققین سره عبارت سره موږ یو خبره کړې و چې مصنف د امر حاضر معروف ګردان جدا کړی دی او د امر غایب معروف او د امر حاضر مجهول او د غایب مجهول ګردان یو ځای ذکر کړی د هغې لپاره هلته موږ وجه ویلې وه مصنف د همغه خپلې طریقې موافق اوس ګردانونه درته کوي ليفعل ليفعل ليفعلوا لتفعل لتفعل ليفعلنا بانون خفیفه نون خفیفه په اتو صيغو کې راځي نو هغه درې د حاضر دي او پنځه صيغې د غائب او د متکلم دي نو ټول اته صيغه شو نو دا درې صيغې دي افعالا اف افعالا افعالا افعالا امر غائب او متکلم معروف باندې ثقيله ليفعلن تر اخر پورې گردان دي بے بانونی خفیفہ گردان نونی خفیفہ پا کراوستے دے امر غائب و متکلم معروف دا چې غیر تم کې ذکر کړی مقررات دي بیا ورپسې امر حاضر امر مجهول باندې ثقيله داغه امر حاضر مجهول وي کام غائب او متکلم مجهول وي نو ګردان ته ته لیو فلن تا اخر دا ګردان د چا په شان ته دا وای تا اخر مضارع مثل مضارع مجهول پشان د مضارع مجهول باندې مضارع مجهول چې څنګه کردانو هغه شان کردانې دي خو دومره فرق پکې دی چې جزء ان کلامش مکسوره دلته لام مکسور دی او حتی کلام تاکید باندې تاکید ثقيله کلام تو مفتوح دغه فرق دی نور کردانې یو شان دی امر مجهول باندې خفيفه لیو فلنه تا اخر مثل مضارع پشان د مضارع باندې